بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم تیمم او همدارنګه آزان او د منځه مسائل دي اول په دې باندې پوه شو چې تیمم څه ته وایي تیمم په لغت کې قصد او ارادې کولو ته وایي تیمم په لغت کې قصد او ارادې کولو ته وایي او شرعا یا اصطلاحا په پاکه خاوره یا په هغه څه چې د ځمکې له جنس څخه وي د مخ او لاسونو مسه کول مسح الوجه والیدین عن سعید مطهر په پاکه خاوره یا هغه شی چې د خاورې د جنس نه یا د ځمکې د جنس نه وي په هغه باندې د مخ او د لاسونو مسه کولو ته تیمم ویل کیږي چې هغه شګه وي که چونه یا نور شیان دي د تیمم په باره کې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي په صورت النساء کې وان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم وایدیکم ان الله کان عفوا غفورا الله رب العزت فرمایي که چیرې تاسو ناروغه یاست یا په سفر کې یاست یې او ستاسو څنګځای بیت الخلا شي او یا تاسو ملامست کړی وي د ښځو سره او بیا اوبه پیدا نه کړئ نو په پاکه خاوره باندې تیمم وکړئ او طریقه یې الله ورښیي چې بیا مسه وکړئ په مخونو او خپلو لاسونو بېشکه الله پاک زیات مهربان او بخونکی ذات دی د تیمم فرضونه زمونږ فقها لیکي چې په تیمم کې درې شیان فرض دي اول نیت کول په کم وخت کې چې ته تیمم په خاورې نو نیت د پاکي به کوي دویم دواړه لاسونه په پاکه ځمکه کیښودل او لاسونه په مخ داسې راښکل چې د مخ یوه حصه هم پاتې نشي دریم دواړه لاسونه بیا په پاکه خاوره وهل او د سنګلو سره په دواړو لاسونو داسې لښکل چې لږ ځای هم پاتې نه شي دې ته تیمم ویل کیږي او دا د تیمم فرضونه دي په تیمم کې درې شیان فرض شول یو نیت کول د پاکي دویم یوه ضربه یعنی د لاسو وهل پاره د دې چې په هغه باندې مخ مسح شي د مخ یو ځای هم پاتې نه شي دویمه ضربه لاسونه به په ځمکه وهي دې لپاره چې په هغه باندې دواړه څنګلې په هغه باندې مسح کړي د تیمم سنتونه زموږ فقهاو د تیمم تقریبا پنځه سنتونه بیان کړي دي لومړی چې کله تیمم کوي باید بسم الله الرحمن الرحیم ووایي دویم زړه کې به نیت وکړي یو خو نیت د پاکی چې کوې اخو فرض دی خو به وایې خو په زړه کې نیت کول دا سنت دی دریم په پاکه ځمکه دواړه لاسونه د ورغوو د اړخه په پاکه خاوره ووهي څلورم دواړه لاسونه په مخ راکش کړي که چیرې لاسونو پورې زیاته خاوره نښتې وي کولی شي چې لاسونه وڅنډي پنځم لاسونه په پاکه خاوره ووهي بیا دې په دواړو څنګلو اول په ښي څنګل چپ لاس راکش کړي بیا دې په چپ لاس تر څنګلې پورې ښي لاره کش کړي دا د تیمم سنتونه دي چې زموږ فقهاو بیان کړي دي اول دی د چپ لاس دا درې ګوتې آخري ونیسي او د ښي لاس دې درې ګوتو د پاسه دې راکش کړي مغسې تر آخره پورې او بیا دې لاس واړی په دې دوه ګوتو باندې دې د لاس دا بل مخ مسه کړي همدارنګه چپ لاس اوس په کومو وختونو کې تیمم وهل تا ته روا دي کله چې اوبه د یو میل یا دوه میل نه لرې وي دوه کیلومتره یا درې کیلومتره اوبه ستا نه لرې دي او د مانځه وخت دی ته کولی شي چې دلته تیمم وکړې دویم کوهی او څا شته لاکن د اوبو د راویستلو اسباب نشته رسۍ او بوکه نشته چې هغه ته په کوی کې ورکته کړې او د هغه ځای نه اوبه راوباسې نو دلته هم تاته تیمم وهل روا دي دریم د اوبو خواته په تللو د څه ضرر رسېدلو ویره وي هلته یا دښمن دی اوبه شته نږدې دي خو د اوبو خواته چې ځې تا ته د ضرر ویره ده یا دښمن دی همدارنګه یا ځینې حیوانات دي چې د هغو د ویرې ته نشي کولی چې د هغه ځای نه اوبه راوړي بیا هم کولی شي چې ته تیمم وکړي څلورم چې سړی مسافر وي یا په موټر کې سور وي یا په الوتکه کې سور وي او هلته د اوبو انتظام نه وي یا موټر درته په لاره کې د مانځه لپاره نه درئ چې د مانځه وخت راځي ته کولی چې په موټر کې هغه خپل څادر باندې تیمم ووهې او د هغه نه وروسته خپل مانځه ته ادامه ور پنځم د څه ناروغي ویره وي چې د اوبو په استعمال سره د ناروغي د زیاتېدو سبب کیدلی شي ته ناجوړه یې څه مرض لري که اوس ته اودس کوې نو د اوبو استعمال تا لپاره مضر تمامیږي نو فقها ویلي دي چې په دې صورت کې دا تیمم وکړي اودس دې نه کوي شپږم کله چې اوبه کمې وي او د څکلو د اوبو د کمیدو سبب کیږي نو دلته ته تیمم وکړه په سفر کې روان یې دومره اوبه دي چې هغه تا خپل څکلو لپاره راخیستې دي نو که ته په دې اوبو باندې اودس وکړې نو د ستا د څکاکو اوبه کمیږي نو فقها وایي چې ته اودس مه کوه دلته هم تیمم وکړه اووم د جنازې مانځه په وخت کې همدارنګه د اختر د لمانځه په وخت کې ځکه دا دواړه قضایي نه لري د اختر لمونځ ولاړ دی که څو ته اودس کوې نو تانه د اختر لمونځ فوتیږي نو تیمم وکړه همدارنګه د جنازې د مانځه د قضا کېدلو ویره ده په تا باندې نو کولی شي چې په دې صورت کې تیمم وکړې اودس ته ضرورت نشته او د خپل هغه جنازې مونځ او همدارنګه د اختر مونځ وکړې ځکه د جنازې مونځ او د اختر مونځ دا دواړه قضایی نه لري خلف نه لري خو که وختي مونځ تا نه قضا کېده اوبه نه وې تر څو چې اودس کې نه قضا کیږي د ماسپښین مونځ تا لپاره تیمم جایز نه دی پرې چې قضا شي د قضایي نه وروسته بیا اودس وکړه او د دې مانځه قضایي راوړه که چیرې اوبه کمې وي یوې خبرې ته باید متوجه شو اورېدونکو که چیرې اوبه کمې اودس پې پوره نه کېده نو په دې صورت کې د اوداسه سنتونه پرېږدي خوله دې نه وینځي پوزه دې نه وینځي مخ دې یو وار وینځي لاسونه دې یو وار وینځي مسحه دې وکړي او پښې دې یو یو وار وینځي نو په هغه اوبو باندې چې د اوداسه فرضونه پوره کیږي په هغه صورت کې تا لپاره تیمم جایز نه دی بلکې هغه د اوداسه فرضونه به پوره کوي او مونځ به کوي دونه اوبه دي چې ټول هغه سنتونه د اوداسه چې مراعت کوي هغه ته نه پوره کیږي نو فرض باندې اکتفا وکړه او اودس وکړه مونځ وکړه خوله مینځه پوزه مینځه مخ یو وار وینځه لاسونه یو یو وار وینځه مسحه وکړه او پښې یو وار وینځه او د خپل مونځ وکړه په دې صورت کې چې دومره اوبه چې فرض پې ادا کیږي نو تا ته تیمم کول جایز نه دي بلکې هغه فرض به کوې یعنې فرض د اوداسه به کوې او وروسته د هغه به ته مونځ کوې که چیرې چا تیمم وکړه او مونځ یې وکړه او وروسته هغه ته اوبه پیدا شوې نو د مانځه د بیا راګرځېدلو ضرورت دې دپاره نشته هغه مونځ د دې صحیح دی که چیرې لمونځ کوونکي ته دا یقین وي چې د مانځه په آخري وخت کې د اوبو د پیدا کېدلو امکان شته یا څه وسیله پیدا کیږي دا یقین وي ورته لمونځ دې پرېږدي آخري وخت کې د خپل لمونځ ادا کړي اوس د مانځه اول وخت دی د اوبو بلکل د وجود د اوبو د پیدا کولو څه امکان نشته دی خو تا سره دا یقین شته چې د مانځه په آخري وخت کې ماته اوبه پیدا کیږي نو مونځ پرېږده تیمم مه کوه هغه آخري وخت کې ته بیا اودس سوه چې اوبه ته پیدا شوې او د هغه نه وروسته د خپل مونځ وکړه په کومو شیانو باندې تیمم ماتیږي په هر هغه شیانو باندې چې اودس ماتیږي په هغه باندې تیمم هم ماتیږي او همدارنګه چې کله د اوبو د استعمالولو باندې ته قادر شوې په دې صورت کې بیا هم تیمم ماتیږي تا تیمم وکړه لا مونځ دې نه دی کړی درستي تا لپاره اوبه پیدا شوې نو تیمم دې مات دی همدارنګه ته ناروغه وې تیمم دې وکړه چې مونځ وکړې خو روغ شوې اوبه پیدا شوې د اوبو په استعمال باندې قادر شوې بیا هم د ستا تیمم دا و د تیمم مسائل وروسته د دې نه اذان اذان په لغت کې خبرولو او اعلانولو ته وایي او د شریعت په اصطلاح کې هغه مشخصې او ځانګړې کلمې او الفاظ دي چته پالونکی رښتیا هم دا بلنه پوره او کافي ده د بدلون او تغییر له ټولو نواقصو پاکه ده او رښتیا هم لمونځ هغه عبادت دی چې تر قیامته د نسخې او تغییر وړ نه دی سوال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه ځای ورکړي چې په جنت کې د خپلو خاصو بندګانو لپاره تیار کړی دی او هغه بهتری او نیکي ور په برخه کړې چې خپلو خاصو بنده ګانو ته یې ورکوي او هغه ستایل شوی ځای ته یې واستوه چې تا یې وعده کړې ده رښتیا چې ته له خپلې وعدې نه نه په شا کیږي دا د اذان دعا ده د اذان پسې وروسته اقامت د لمونځ شروع کېدو نه مخکې د اذان د الفاظو دوباره تکرارولو ته اقامت وایي او د اقامت معنا دا ده چې اوس لمونځ شروع کېدونکی دی او د اذان او اقامت په منځ کې صرف فرق دومره دی چې په اقامت کې به د حی علی الفلا نه وروسته قد قامت الصلاه دوه وارې وایي یعنې مطلب دا دی چې مونځ ودرېدونکی دی او مونځ ودرېدونکی دی اذان باید بالغ سړی وکړي او اوریدونکی باید د معزن د اذان جواب ورکړي او چې کله اذان وشي او انسان په جومات کې وي بغیر د کوم شرعي عذر نه د هغه د مسجد او جومات څخه نه ووځي ځکه دغه سړي ته په حدیث شریف کې منافق ویل شوي دي چې د جومات نه بغیر د عذر نه وځي نو په دې هیله قدرمن اوریدونکو خویندو او ورونو چې تاسو تیمم د تیمم طریقه او همدارنګه آزان او اقامت په صحیح توګه باندې یاد کړی وي اوس به راشو د منځه بیان ته قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ د اسلام په مقدس دین کې د لمانځه عظمت او د مانځه اهمیت د الله رب العزت په پاک ذات او صفات د هغه په بېشماره احساناتو او کمالاتو د هغه په یووالي او پاکوالي باندې ایمان راوړل او د الله منلو فطري او قدرتي دا تقاضا ده چې بنده د هغه په دربار کې د خپلې عاجزي او محتاجي او د هغه د لویوالي اقرار او اظهار وکړي او د هغه په یادولو باندې خپل زړه او روح خوشحاله کړي په دې کې هیڅ شک نشته چې مونځ د دغې خبرې پوره کولو او د دې مقصد حاصلولو دپاره یوه لویه ذریعه ده ټولو پیغمبرانو علیهم الصلاة وسلام په تعلیم کې او په آسمانی شریعت کې د ایمان نه پس ړومبنی حکم د مونځ حکم راغلی دی چې بنده په یو وخت کې د خپل زړه ژبې او ټولو اندامونو نه د الله تعالی د لویوالي او د جلال اظهار او اعلان وکړي او د خپلې عاجزي او بندګي اعتراف او اقرار وکړي دا د منځه حقیقت دی په دې موضوع باندې علامه سید سلیمان ندوي رحمه الله هغه لیکلي دي چې مونږ څه شیز دی د مخلوق د خپل زړه ژبې او لاسونو خپونه د خپل خالق د بندګي اظهار کول دي دا مونځ دی چې مخلوق د خپل زړه نه د خپل ژبې نه د خپل لاسونو نه د خپل پښو نه د خپل د خالق ته د خپل د بندګي اظهار کوي دې ته مونځ وایي د دې رحمان او رحیم یادول او د هغه د بېحده احساناتو شکریه ادا کول او د ازل نه د ثنا او د تعریف او د هغه د یووالي او لویي اقرار کول دا خپل محبوب روح ته خطاب دی دا د خپل آقا په حضور کې د بدن بندګي ده دا زموږ د زړه د فطرت ترانه ده دا د خالق او مخلوق په منځ کې د تعلق او د نزدیکیت ذریعه ده دا د بېقراره روح سکون او آرام دی او د غمزن زړه شفا ده او د ناامید زړه امید دی دا د فطرت آواز دی دا د حساس او اثر اخیستونکي طبیعت د ننه آواز دی او دا د زندگی خلاصه ده دې ته مونځ ویل کیږي د مانځه فرضیت د الله رب العزت ارشاد دی چې واقیم الصلاه مونځ قایم کړئ د اقامت صلات مطلب دا دی چې مونځ همیشه په پابندی سره د هغې د ارکانو شرایطو او سنتو او مستحبو خیال ساتلو سره ادا کړئ د دې مطلب دا دی او مونځ د ټولو پیغمبرانو علیهم الصلاة وسلام د شریعتونو بنیادی رکن دی د ټولو پیغمبرانو صلی الله علیهم وسلم د قرآن کریم د تعلیم مطابق پیغمبرانو علیهم الصلاة وسلام همیشه په خپله د مونځ اهتمام کولو او خپل امت ته به یې د مانځه تاکید کولو حضرت ابراهیم علیه السلام وسلام خپل خوږ زوی اسماعیل علیه السلام وسلام د مکې مکرمې په ورانه او شاړه ځمکه کې آباد که او هغه مطلب یې هغه کې چې ربنا لیقیم الصلات ای زما پروردګار دا د دې دپاره چې دوی مونځ قایم کړي د حضرت شعیب علیه السلام وسلام د مون ذکر په صورت هود کې دی چې الله فرمایي الصلات تأمرک د شعیب علیه السلام قوم شعیب ته ویلې چې دا نیکې خبرې ځکه ته موږ ته کوې چې آیا ستا مونځ تا ته دا حکم درکوي د حضرت لوط حضرت اسحاق او حضرت یعقوب علیهم الصلاة والسلام په باره کې د قرآن مجید بیان دی و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلات الله وایي چې موږ دوی ته د نیک کار کولو او زمونځ قایمولو دپاره وحی وکړه حضرت لقمان خپل زوی ته نصیحت کوي یا بنیه اقیم الصلاه ای زما زویه مونځ کوه حضرت موسی علیه السلام وسلام ته د الله حکم کیږي چې واقیم الصلاه لذکري او زما یاد کولو دپاره مونځ قایم کړه حضرت موسی او حضرت هارون علیهم الصلاه وسلام ته الله تعالی فرمایي واقیم الصلاه او تاسو دواړه مونځ قایم کړئ بني اسرائیلو سره د الله تبارک تعالی وعده وه انی معکم لئن اقمتم الصلات که چیرې تاسو مونځ قایم کړه نو زه به تاسو سره یم د حضرت زکریا علیهم الصلاة والسلام په باره کې د قرآن حکیم ارشاد دی وهو قائم یصلي فی المحراب زکریا علیه الصلاة والسلام به په محراب کې ولاړ و او د الله لپاره مونځ کوه حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام فرمایی و اوصانی بالصلاه الله تعالی ما ته د مانځه تاکید سره حکم فرمایلی چې ته مونځ کوه نو مونځ د ټولو انبیا علیهم الصلاة وسلام د شریعتونو بنیادي رکن دی دا نه چې مونځ یوازې په موږ او تاسو باندې فرض شوی په بل چا باندې نه او مانځه ته په عربي کې صلات وایي د صلات معنا دعا ده قرآن کریم فرمایي وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم دوی دپاره دعا کوئ ستاسو دعا د دوی دپاره د اطمینان سبب دی او مانځه ته ځکه دعا ویل شي چې انسان الله پاک ته خپل عاجزي فقیري بیچارګي او بېوزلي څرګندوي او د بندګي د قائم پاتې کېدلو لپاره انسان د الله پاک څخه دعا غواړي چې پکه او اسلامي لاره دا انسان الله برابر کړي نو په اسلام کې هر فرض حکم ضروري وي خو لمونځ په ټولو فرایضو کې د خاص اهمیت وړ دی ځکه که انسان په هر حال کې وي هغه به خامخا مونځ کوي که غریب وي که مالدار وي که یتیم وي که اسیر وي که پاچا وي او که ګداغ وي که روغ وي که رنځور وي که د جنگ په حال کې وي او که د امن په حال کې وي تر څو چې د بنده هوش او حواس په ځای وي تر مرګه به هغه مونځ کوي او د مانځه معاف کېدل نشته او د قیامت په ورځ به د ټولو نه مخکې د انسان څخه د مانځه پوښتنه کیږي ګورئ که چیرې انسان ناروغه وي او په ولاړه مونځ نشي کولای هغه ته په اسلام کې په ناسته د مونځ کولو اجازت شته او که په ناسته رکوع او سجده نشي کولای په اشاره ورته اجازه شته او که په ناسته قدرت نه لري نو په ډډه یا په ملاسته په اشاره ورته اجازت شته په دې باید پوه شو چې مونځ ډیر اهم او ضروري رکن دی او په هیڅ صورت کې د دې معاف کیدل نشته او مونځ د ټولو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام د شریعتونو بنیادي او اصلي رکن دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوو کالو ماشوم ته هم د مونځ کولو حکم کړی دی او بیا یې فرمایلی دي چې کله ماشوم د لسو کالو شي او مونځ نه کوي نو په وهلو پرې مونځ وکړئ خو نن مشران په کورونو کې پراته دي د الله ویره ورسره نشته چې هغوی مونځ وکړي په قرآن کریم کې څو څو ځایه د لمانځه په کولو تاکید راغلی او په مونځ کې سستی کوونکو ته په قرآن کریم کې سخت وعید ذکر شوی هغه د منافق خاصیت ښودلی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل قول او عمل دواړو سره د دې اهمیت او عظمت ښودلی دی حضرت ابي سفیان فرمایي سمعت جابرا یقول سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول ان بین الرجل و بین الشرک الکفر ترک الصلات له ابو سفیان نه روایت دی چې هغه وایي ما د حضرت جابر نه اورېدلی دي چې هغه به ویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مسلمان او کافر او مشرک په منځ کې پیر د لمر په پرېښودلو ده نو چا چې مونځ پرېښوده ګویا چې هغه د کفر حد ته ورسېده نو مونځ د اسلام د مقدس دین بنیادی او اهم رکن دی الله دې موږ ته توفیق راکړي چې په سمه طریقه سره موږ او تاسو لکه څنګه چې دین راښودلی په هغه طریقه باندې مونځ ادا کړو انشاءالله په نورو خپرونو کې به په دې باندې وغږیږو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه